نه لري او نه د مذهب پابند دي دا تحریک د بریلویانو دی حضراتو خلاصه همدا چې د لمونځ د جمعې او د اختر دا به په مصر کې وي یعنی چې په عرف او عادت کې شار ورته وایي او په دغه ځای کې به قاضي او د غرنګ مفتی او د غرنګ هغه حاکم چې هغه قدرت ولري چې د الله خلق وجلای شي حد جاری کولای شي قصاص اخیستلای شي د خلق لاس او پښې پرې کولای شي دا قدرت ولري نو په دغه ځنګل کې په داخل کې حکومت نشته او په تنها و تنها تاڼه باندې هیڅ هم نه ده جوړه نو حضراتو کم هغه کسان چې هغه په مذهب د حضرت امام صاحب رحمت الله علیه دي هغه ته د غلمل د جمعې او د اختر په دغه ځای کې نه روا کیږي او دا د امام صاحب مبارک مذهب دی مبسوط شریف راوړي مبسوط د امام محمد ابن حسن شیبانی رحمت الله علیه هغه وایي امام صاحب مبارک سره نقل کی بذات امام صاحب مبارک هم دغه شوی فعليهم اعاده الزهري یعنی هر چا چې هر څو لمونځونه په دغسې ځایونو کې کړي دي چې ماورا د امسارو ماورا د ښارو هغه شرعي مصر او ښار نه بله کېږي هر چا چې د جمعې لمونځونه هر څو کړي دي هغه د ماپښین لمونځ یې په ذمه کې باقي پاته دی یعنې هغه لمونځونه د ماپښین هغه یې قضا کړي دي او اعاده او راګرځول یې بېرته پر دغه مسلمانانو فریضه ده نو که کال وي که دوه وي که درې وي هر چا چې دلته د جمعې لمنځونه کړي دي هغه د ماپښین لمنځونه یې په ذمه کې پور دی هغه دین دی هغه به بیرته راګرځي همدغه حکم دی د ټوله قراو یا د کلیو باندې او دغه قریې چې هغه ته ښار نه ویل کېږي او هغه شرایط د مصر او د ښار پکښې چې وجود نه لري حضرت امام صاحب مبارک قطعا انکار کوي چې په دغه ځای کې به لمونځ نه کوئ لمونځ مو نه دی روا اقل درجه قدوري شریفه خو راواړوئ یا د یو خپل نیک عالم سه چې عالم وي دیندار وي متدین وي د هغو سه تاسې پوښتنه وکړئ چې په دا قدوري شریفه کې څه وایي ولا یجوز فی القرآن لمونځ د جمعې په ماورا کې د ښار هغه شرعي مصر چې وي هغه شرعي ښار چې وي و ماورا د هغه ځای بل ځای د جمعې لمونځ بالکل جواز نه لري نو که چا کړی وي هغه هم فاسد دی یعنې هغه د جمعې لمونځ یې په ذمه کې پاته دی نو تاسې په دغه ځای کې تشویش مه کوئ فکر او سوچ وکي حضراتو چې یو کیلو چای رانسی لس دکانه شل دکانه پسې غواړي پوښتنه کوي چې یو څوک ګران فروشه نه وي خیانت والا نه وي یا غلط شی نه کرا نو د دین دپاره هم تاسې هغه حقاني علما هغه خپل سپینږري چې هم علما وي او هم دینداران وي د هغو څخه پوښتنه وکړي او د هر بریلی د هر لا مذهب د هر بی دینه تقلید مکوئ مه پسې روانیږئ والسلام